غریب، عزیز او مشهور دا غي بیان وشو د هر یو تعریف ذکر شو چې غریب اغیله وي چې دا غي په سند کې په یو طبقه کې یو راوي وي او عزیز اغیله وي چې په یو طبقه د طبقات الاسناد کې دوه راویان وي او مشهور هغې له وي چې درې یا د دریو نه سیوا وي صاحب د فتح الملهم شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه دا تمنا کړې وای کاش که محدثینو دغه روايت لا عزيز ويلي وي د کم راويان چې درې يا د دريو نه سيوا وي ځکه قرآن کريم کې وي راغلي فعززنا بثالثن دغه دوه پیغمبران مونږ په دریم باندې مضبوط کل نو وي درې یا د دریو نه سیوای چې روایت شوی په یو طبقه د سند کې نو پکار د چې دی عزیز ویلی وی او د کوم د سند په یو طبقه کې چې دوه راویانی محدثین چې ورله عزیز وی وی پکار د چې دی له مؤذر ویله ځکه قران کریم کې راغلی وجعل لي وزیرا من اهلی موسی علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې مال یو امدادي زما د اهل نو ګرځي ځکه وای د اصطلاح چې کله د استعمال قرآني سره قرب او یو شانتیوال راشي نو دا ډیره ښه او لایقه خبره ای په دې کې بهتروالی نو دا د هغه یو تمنا ده چې کم له محدثین عزیز وای چې دی له مؤذر ویلې وي او چې کم له مشهور وای چې دی له عزیز ویلې وي اوس مصنف رحمت الله علیه د حدیث یو بل تقسیم کوي وی الحديث من حيث منتهاه تقسیم د حدیث په اعتبار د منتها سره اي باعتبار وينقسم الحديث من حيث منتهاه حدیث تقسیمیږي په حیثیت د منتها سره یعنی چاله چې نسبت کیږي ای به اعتبار ما ينتهي الیه الاسناد من الكلام په اعتبار د هغه چې دا سند کوم کلام له ورسي چې دی له متن الحديث وي سواء كان ذلك الانتهاء باسناد متصل ام لا برابر خبره ده کدی متن لدا انتها په یو متصل سند باندې شوی وي یا په سند کې اتصال نوي بلکې انقطاع وي الى اربعه اقسام نو د دې تقسیم سلورو قسم لکېږي قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع دا څلور قسمونه دي حديث قدسي مرفوع موقوف او مقطوع په اصل کې علوم د متن من حيث القائل د دې سلور انواع دي علوم المتن من حيث القائل چې د دې ویون کې څوک دی د دې څلور انواع دي یو له قدسی وي دویم له مرفوع دریم موقوف څلورم مقطوع او هر چې علوم شارحه د متن دي چې د دې متن شرحه او تفسیر کوي نو هغه له غریب الحديث اسباب ورود الحديث ناسخ الحديث ومنسوخه مختلف الحديث محکم الحديث داغه علوم شارحه دي د متن د پاره نو په اعتبار د منتها سره د حدیث سلور اقسام دي اولا الحديث القدسي تعريفه القدسي لغة أصله قدس بالضم وبضمتين والقاف والدال والسين اصل صحيح قاف دال سين دا اصل ماده ده صحيح يدل على الطهر چې دا په پاکوالي باندې دلالت کوي ومن ذلك الارض المقدسه اي المطهره پاک ځمکه له ارض مقدسه وي والقدوس اسم من اسماء الله تعالى قدوس د الله رب العالمين اسم دی وصفة من صفاته او د هغه د صفاتو نه يو صفت دی يدل على هذا المعنى چې هغه هم د دې پاکوالي په معنا باندې دلالت کوي لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الأضداد والأنداد ځکه الله رب العالمین د ازدادونه او د اشباهونه منزه او پاک دی والصاحبة والولد وکل عیب ونقص د بی بی او د ښځې نه د بال بچ نه او د هر عیب او نقصان نه الله رب العالمین منزه او پاک دی نو ځکه ورله قدوس ویل شي و اصطلاحا په اصطلاح د محدثینو کې د حدیث قدسی تعریف څه دی ما اضافه النبي صلی الله علیه وسلم الى ربه تبارک وتعالى مما سوى القرآن چې داغه اضافه او نسبت نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین لکړی د هغه سنه چې د قران کریم نه علاوه دی د قران کریم نه علاوه نبی صلی الله علیه وسلم داسې حدیث ذکر کی چې نسبت الله رب العالمین لوګي چې رب العالمین فرمایلی دي نو دی لوی حدیث قدسی مثال د دې بسې وي من امثلته ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه علی اثر سماء كانت من الليله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مونږ له سار جمع را کړی و حدیبیه مقام کې چې کله عمره لتلو علی اثر سماء كانت ليله چې د شپې وریځ وا دا وریځ نفس فلما انصرف اقبل على الناس هر کله چې موزه وکړو خلکو لروګرځي دورا متوجي شنو وی فرمایل الله دا فرمایلی چې سبا کړه د زما د بندګانو نه بعض په ما ایمان ساتي او بعض کفر او انکار کوي فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب چا چې داسې ویلي چې الله په رحمت او فضل په مونږ باندې باران وشو نو دا په ما باندې ایمان لرونکې ده او د ستورو نه انکار کوونکې ده بعضې مشرکانو به د ستورو عبادت کولو د کارونو نسبت به ستورو لکولو واما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب چا چې دا وې دا باران خو مونږ باندې د دې وجه نه شوی چې فلانې ستوري راختلې فلانې ستوري راختلې نو د زما نه کفر او انکار وکړو او پستور باندې ایمان راړو پاغي یقین وکړو نو دا د حدیث قدسی مثال شو چې الله رب العالمین فرمایلی دي چې بندګانو کې بعضې په ما ایمان ساتي بعضې کفر کوي وما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فيه معي غيري تركته وشركه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایلی دی چې زه په شرکاو کې د شرک او د اشتراک نه ډېر بې پروايم چا چې یو عمل کو ما سره پکې بل سو کوم شریک کو نو زه ځان سره شریک نه منم دی او د ده دا شرک پرېدم دی پوښه او چاله چې عبادت کړي هغه پوښه نو دام د حدیث قدسی مثال شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نسبت الله رب العالمین لکړي نو دا قدسی ورله پس اعتبار وای چې نسبت کیږي الله رب العالمین لا قدوس ذات ته نو معنا د قدس او د طهارت پکې پرته ده لما كان القران الكريم والاحاديث القدسيه مضافين كليهما الى الله تبارك وتعالى ذكر العلماء فروقا بينهما ومن ذلك هر کله چې قران کریم او احاديث قدسيه چې د دې اضافت او نسبت الله رب العالمین لکېږي نو اهل علم د دې په منځ کې څه فروق ذکر کړي په دغه فرقونو کې یو دا دی ان القرآن معجز بلفظه ومعناه قرآن کریم په الفاظ او معنا دواړو سره معجز دی د دې مقابله څوک نشي کولی او هر چې حدیث دی هغه داسې نه دی حدیث قدسی واسلوبه حاصل به التحدي د قران کریم چې کوم اسلوب دی کومه طریقه ده نو پاغي باندې چیلنج کافی دی مشرکانو له چیلنج چې د دې غونتی مثل تاسو راړی د دې غونتی یو آیت راړی د دې غونتی یو سورت راړی کما فی قوله تعالی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین که تاسو د قران کریم نه په شک کې یی نو د دې غونتی یو صورت تاسو هم راړی چې تاسو وایي دا د بنده کلام دی نو تاسو هم بندگان یی دغه شان یو کلام او صورت تاسو هم پیش کړئ او تاسو سره د خپل خدایانو مرګري شي د الله نه علاوه که تاسو په خپل داوا کې رښتینی یی چې دا کلام البشر دی د قران کریم دروړو چیلنج د مشرکان او معاندین له دا یو فرق شو دویم فرق ان القرآن ثبت كله بالتواتر والحديث القدسي منقول بطريق الآحاد فمنه الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع ايضا قران کریم ټول په تواتر سره ثابت دی او حدیث قدسی دا سنه نه هغه په طریقې د احاد سر راځي نو کله په هغه کې صحیح کې دی شي کله په مرتبه د حسن کې کې دی شي کله به ضعیف وي بلکې کله به موضوعي او منګړتوم وي دا دویم فرق شو دریم ان القرآن متعبد بتلاوته وکل حرف منه بعشر حسنات بخلاف الحديث القدسي قران کریم د هغه په تلاوت باندې بنده تعبد کوي د الله بندگی کوي او په هر حرف باندې ورله لس حسنات او نیکی ملاویږي په خلاف د حدیث قدسی چې په هغه باندې دا اجر او ثواب نه مرتب کیږي نو دا دریم فرق شو سلورم تتعين قراءة القرآن کسائر الاحادیث النبویه قران کریم دا غي قرأت او لستل هغه چاله نه دی جایز چې په حالت د جنابت کې وي حدث اکبر وي لکه څنګه چې د قران کریم د مصحف مسکول اغیل لاس ورلل نه دی جایز مګر پاک سړی لا دا بیا تاسو فقه کې ویلي اختلافي مسله ده د اهل علم په منځ کې او حدیث قدسی چې ده نو دا غي قرائت هم کول شي اگر که په حالت د جنابت کې او یو کتاب کې یو ورقه کې کاغلی کلی شوی نو اغه لاس هم وړل شي مسکول شي بغیر د طهارت نه لکه نور احادیث نبویه چې څنګه بغیر د او دس نویل شي مسکول شي دارنګي تسمى الجملة من القرآن آية او سورة بخلاف الحديث القدسي د قران کریم یو جمله چې وي هغه له یا آیت ویل شي یا صورت په خلاف د حدیث قدسی چې دا اطلاق په هغه باندې نه کیږي دارنګ قران کریم چې ده دا د الله د طرف نه دی لفظ داغي او معنا داغي په وحي جلی سره او حدیث قدسی چې ده لفظ داغي د نبی صلی الله علیه وسلم نوي او معنا د الله د طرف نوي دا یو فرق اهل علم ذکر کړي نو دا د قران کریم او د حدیث قدسی په منځ کې هغه فروق شول و ذکر کوي ثانيا الفرق بينه وبين الحديث النبوي د عام حدیثو او د حدیث قدسی په منځ کې څه فرق دی د لومبنې فرق دا ذکر کوي أن الحديث القدسي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل والحديث النبوي ليس كذلك د حدیث قدسی اضافت او اسناد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب لکې چې الله رب العالمین فرمایلی دی او حدیث نبوي چې د پاغه کې دا نوي د حدیث قدسی د روایت د پاره دو صيغه اهل علم ذکر کوي چې د دې د روایت د پاره دو صيغه دي یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل اهل علم داسې ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په هغه سکه چې د خپل رب نه رب العالمین نه روایت کوي دویمه صيغه قال الله تعالى فيما رواه عنه صلى الله عليه وسلم دا دوه صيغه اهل علم د حديث قدسي لپاره ذکر کوي اشهر المؤلفات في هذا النوع او په دې کې د 202 حدیث ذکر کړی دی 272 دا احادیث په حروف المعجم باندې مرتب کړی دي خو د احادیث او اسانید نه ذکر کړي بلا اسانید دا روایات او احادیث ذکر کړي په طریقې د حروف معجم باندې الف دا غیلان دي چې کوم دي بیا با بیا تا وهلم مجره تر اخر پورې دویم په دې فن کې الاتحافات السنیه فی الاحادیث القدسیه هم په دغه نوم باندې د شیخ محمد ابن محمود المدني الحنفي کتاب دی چې د متوفا د په 1200 هجری کې په دې کې اته سوا سلور شپېته احادیث ذکر کړي او دریم دی الاحادیث القدسیه جمع لجنه من شيوخ الازهر چې مشایخ د جامعه الازهر د احادیث را جمع کړي په دې کې سلور سو احادیث وروړي دي او سلورم کتاب من صحاح الاحاديث القدسيه لمحمد عوامه شيخ محمد عوامه حفظه الله وفيه 100 حديث صحيح او حسن مع شرحها په دې کې سل احادیث راوړي دي چې دا یا په مرتبه د صحیح کې دي یا د حسن کې سره د هغې د شرح نه دارنګې شیخ مصطفی العدوي چې د مصر محدث او عالم دی حفظه الله اغم کتاب په فن کې لیکل دی صحیح الاحاديث القدسيه 185 احادیث پاغي کې ذکر کړی دي چې کوم احادیث صحیح دي په احادیث قدسیو کې نو غیر جمع کړي عدد د احادیث قدسیو د دې کثرت سره عدد نشته چې نور احادیث له نسبت وکي د نور احادیث په نسبت باندې د دې عدد کم نه تر دې چې ابن حجر الهیتمی پتا سره الهیتمی په شرح د 40 النوویه کې ذکر کړی دی چې د دې عدد او تعداد د سلو نه تجاوز نه کوي تر سلو پورې احادیث قدسیه دي دا کوم اهل علم چې دومره په سونو راجم کړي دي نو دا حدیث قدسی ټیک د دغه عالم په نسبت باندې بوي خو د نورو په نسبت باندې حدیث قدسی نه دی یا حدیث قدسی بوي خو صحیح بنوي خو حق خبره دا ده چې عدد د احادیث قدسیو د دین ډیر دی کم چې ابن حجر الهیتمی ذکر کړی چې ترسلو پوری دي د سلو نسیوا دي قطع نظر د دین چې دا صحیح دي یا ضعیف دي یا حسن دي تقریبا اتو سو پورې بلکې بعضې تر زرو پورې د دې عدد ذکر کړی لکه دا کوم کتاب د شیخ محمد المدني الحنفي چې ذکر شو هغه اته سوه څلور شپېته احادیث په دې خپل کتاب الاتحافات السنیه فی الاحادیث القدسیه کې راوړي دي حاصل ملخص او اختصار د دې درس دا دی چې حدیث په اعتبار د منتها سره یعنی حدیث په اعتبار د متن سره د دې سلور قسمونه دي یو لوی حدیث قدسی دویم لمرفوع دریم موقوف سلورم مقطوع د حدیث قدسی له حدیث الهی او حدیث ربانی موي تعریف د دې دا دی ما اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه تبارك وتعالى مما سوى القرآن داغه حدیث لوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نسبت او اضافت الله رب العالمین لکړی خدا قران کریم نه دا غینه علاوه د دې د روایت د فار بیا دو صيغې دي یو داسې صيغه محدثین ذکر کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل او دویمه صيغه دا ذکر کوي چې قال الله تعالی فيما رواه عنه نبيه يا رسوله صلى الله عليه وسلم د قران کریم او د حدیث قدسی په منځ کې ډېر فرقونه دي چې بعضې پاغې کې دا دي چې قران کریم د لفظ او د معنا په اعتبار سره معجز دی او حدیث قدسی داسې نه دی دارنګ قران کریم ټول په تواتر سره ثابت دی حدیث قدسی کې اکثر د دې اسانید اخبار احاد دي کله صحیح وي کله حسن کله ضعیف او بل قران کریم په مسکه لوستل دی حدیث قدسی باندې موز نه صحیح کیږي دارنګ قران کریم د دا الله د طرف نه داغي لفظ او معنا په وحی جلی سره او حدیث قدسی لفظ د نبی صلی الله علیه وسلم نه او معنا د الله د طرف نه وی بهترین تصانیح چې په دې فن کې شوي د حافظ مناوي کتاب دی الاتحافات السنیه فی الاحادیث القدسیه دارنګ په دې نوم باندې کتاب د شیخ محمد المدني الحنفي اتسوا سلور شپې ته احادیث پکې ذکر کړي او خپل کتاب پکې په معاصرینو اهل علمو کې صحیح الاحاديث القدسيه